اوس د دې ځای نه کل لمن ما فی السماوات والارض د دې ځای نه دویم باب شروع شو دا دویم باب چې دا به تر شپږ دیر شمه آیات پورې ها 36 نمبر آیات پورې به دا دویم باب چلی په دې باب کې بس یارا په دې باب کې اوس د دلایل طرف بدل ارشه بدل کو اوس به پدې کې بل تر دی ښا پدې کې به داسې تر دوی چې پدې کې بعد ذکر کوي سلور دلایل سلور دلایل په توحید باندې دغه رنگ چې کوم دی نو ورسره به ذکر کوي په دې صورت کې ورسره بیا ذکر کوي با سلور زواجر صحیح شو سلور به تسلی وي سلور بسوي سلور به تسلی وي نو په دې طرز باندې بدا چې کوم دا باب با چلیږي تر اخیره پوري دا با په دې طرز باندې تاسو ته ګوري او سلور سلور چوکا ولقد قل لمن ما في السماوات والارض قل لله دا اول دلیل عقلی اوس خپ داوا باندې قل ورته وایا پر دلایل طرز بدل شو مخکې دلایل محضو یاد دي ته کنه دلایل اوس دلیل اعترافي شروع شو ها اعترافي او د دین پښتنه کوا قل ورته وایا لمن د چا په اختیار کې دي ما هغه په سماوات کې پاس مارونو کې دي ول ارض هغه په ګمو کې دي نو دوی غلی شي دوی ته خپه تر بل کې براشي سورته المؤمنون کې براشي فسيقولون لله دی وای دا الله په اختیار کې دي التبدا فرازي سورت یونس کې وراشي له یقولن الله دی وی الله دی بالکل لیکن دلته نه وی ولی ځکه دلایل تر اکلک شو نو دوی وایي چې اوس مونږ خبره کوو مونږ جواب پکې جوړیږي نو چې غلی شنو الله په خپل جواب ورکړي خپل ورته وای لله دا الله په اختیار کې دي كتب علی نفسه الرحمه لیکل دی الله تعالی په ځان باندې رحمت هغه بال تراج په کې حامیم سجده کې بیا راځي خدي نو دلته کې وای قل لمم قل لله كتب على نفسه الرحمه لا يجمعنكم قام خراج مکي بال الله تاسو الى يوم القيامه فورز د قیامت کې لاري بفي چې نشته شک پرات نو دا غي کې الذين كسان خسروا انفسهم چې تاوانيان کل ځانونه خپل پس سره خپل عقل نه کار نه دي فهم لا يؤمنون او ایمان نه راوړي په دې قیامت باندې قیامت هغه نه مني بل دلیل ګورا وله ما سکن فی الليل والنهار دا دویم دلیل عقلی او خاص د الله په اختیار کې دی ما هغه چې سکن فی الليل چې آرام کوي د شپې والنهار او په ورځ نو د ورځ آرام کوي سو تاسو غونې غونې ټول ورځ دی نه نه والنهار نه مراد دی ما تاسو یو قاعده را پکې یاد درته قبیله بیچاره دا الله سبحانه وتعالى ما ان باردن قاعده دا نو هغه څه دلته کې به تقدیر راو باقي سکن فی اللیل و نشر فی النهار چې د شپې آرام کوي او د ورځې خوريږي او هو السمیع العلیم او الله تعالی اوریدونکو او پوهه دی قل اغیر الله اتخذ ولیا پدې کې یو بل شی ما تاسو ته وقتی وي طرق التعلیم بمرادی ښا طریقې د تعلیم تعلیم باور کوي چې تب دعوت څنګه چلے او دا غي په سر کې به قل قل راځي په صورت انعام کې دا شی مستلزم کې اضافي دی ښا قل قل برازي او هغه جواب د سوال وي جواب بل چای د سوال دوی ورته وی صحیح ده دا هر څه خدای الله په اختیار کې دي خو ته دا چل کوا چې په دې عبادت او په دې غوښتلو کې خاطر زمونږ د خدایان شریک وکنه نو هغه جواب ورته کوي قل ورته وای غیر الله اتخذ ولیا آیا غیر د الله تعالی نه اتخذ د جوړ کم و انسم ولیا کار چلون کې کار چلون کې د بل څوک نه دا کما فاطر السماوات اغا الله تعالی اول پیدا کون کې د اسمانونو دی ول ارض او د زمکو دی او هو یطعم او هغه خوراک ورکي ولا یطعم او هغه ته خوراک نشي ورکولې د داسې داسې دغه کومه فاطر جوړم ولی جوړم بل څوک نه ولی نه جوړم چې تاسو ماته وایي چې دا جوړ کړه دا جوړ کړه هغه ورته وی نه کدا بل څوک دی جوړ کړه نو څه ګناه به وشي څه چل دی خو کوي کنه دا خو الله خو سمنه نه کړی نو جواب کوي قل ورته وای انی امرتو ما ته امر کړی شوی دی ان اكون اول من اسلم چې زه دې شم اول د تابعدار د الله نه ما ته ویلی دي ولا تکونن او ما ته ویلی دي چې مکه ګټو من المشرکین د مشرکانو نه ما ته په ایجادي جانب په ایجاب امر شوی دی او د سلبي جانب په نفي باندې باندې امر شوی دی دا به نه کې ها نو دوی ورته وی نه کچر ته مطلب دی به تاسو وای چې راځه مونږ سره شریک شه کنه یاره ته مونږ سره په قومي دارا کې شریک شه نو څه چل بوچی څه نقصان بوچی ته جواب ورکی قل ورته وای انی خاف یقینا زه یریګم ان عصیت ربی کچا تزنا فرمانیو کم در خپل عذاب یوم عظیم د عذاب د ورځې لوینا من یصرف عنه خلدی وای د مونږ د خدایان بدن عذاب لري کی کنه ته چلې الله وای نه من یصرف عنه هغه څوک چې لری کړی شو دا نه یوم اذن په دغه ورځ کې عذاب فقط رحمه نو یقینا په دبانې فقط الله رحم کو عذاب فقط د الله پر رحم لړکیږي د بل چا پاغې نه لړکیږي وذالک الفوز المبین او دا کامیابی ښکار ده و ان یمسک الله بضر دا اوس دریم دلیل عقلی نو تیر شو کنه دریم دلیل ذکر کړي و ان یمسک الله که چرته ورسی تا ته الله تعالی به ضررن څه تکلیف فلا کاشف له نو نشته نه اوچتون کې اغیلر الا هو غیر د الله نه مگر هغه الله دی یو الله به درنه پورته کوي بل څوک درنه دا مرض او تکلیف نشي لري کوله و ان یمسک بخیر او که در ورسی تا ته بخیر څه خیر فهو علی کل شیء قدیر نو هغه الله تعالی په یو څه باندې قادر دی دا وګوره دا سه قدرت د بل چا نشته متصرف یو الله وهو القاهر سلورم دلیل ګورا او خاص الله تعالی غالب دی فوق عباده پورته د بندګانو خپلنا وهو الحکیم الخبیر او هغه حکمتونو والا دی خبردار دی نو دوی وی وو وی سید ته خدا خبره کې کنه خو تاسو سره په دی باندې سو گواہی شته ته گواہی سره پښتا نو جواب ورکي دا بیا طریقه تعلیم ده ښا طریقه تعلیم ده سلورما قل ورته وای اي شيء اکبر شهاده کم یو شی لوی د په اعتبار د گواهی سره لوی گواهی به چای وي نو دوی غلی شو پویا خو شو چې الله دی او دوی جواب نه ورکړي نو قل ورته تو وایا الله شهید بیني و بینکم الله گواه دی پمین زما او پمین تاسو کې پدی مسله باندې چې ما کوم توحید راوړې ده دک مسله باندې الله گواه دی نو دوی به بیا جوا دوی به بیا وای الله څنګه گواہی کوي څنګه مونږ ته دې مونږ ته خدای الله گواہی نه را معلومه شوی نو ورته جواب ورکړي و اوحي الی هذا القران او وحی کول چې ما سره دې قران لانذرکم به دې لپاره چې دې بیان کوم تاسو ته په دې قران سره و من او هغه چاته ور ورسوم او يرون په دې باندې تاسو و من بلغ او هغه څوک چې چاته دا قران ورسیدو زمانہ بعد نو چې چاته ورسیدو هغه به پیریږي په دې قران باندې قران انذار دی د غایبین او حاضرین دوه لپاره او دای وته وی چې دا قران گواه دی کنه دا قران گواه دی په دې خبره باندې څنګه گواه دی وی وای دا څه گواه دی چې د دې قران مقابله تاسو کولای شئ نشئ کولای چې د قران په شان کتاب جوړ کړئ عرب سره د دینه ته فصحاو ډیر فصیح خلقو بلغاو سره د دینه شاعرانو لیکونکو خدا سي کتاب نشي جوړولای چې تاسو ټول نشئ جوړولای او سره دینه چې نبی علیہ السلام نه شاعر دی نه لیکون کړي او هغه دا کلام راوړي نو پته ولګی چې دا د الله تر طرف دی او دا هغه د ځان نن جوړ کړي چې هغه د ځان نن جوړ کړي او د الله تر طرف دی او دا الله کلام درته وایي چې الله واحد لا شریک معنی دا د الله گواہی شو کنه شو دا د الله گواہی ده خجی انکم لتشهدون آیا تاسو گواہی کوي گواہی کوي یعنی لتعتقدون تاسو عقیده لرئ دلته شهادت نه مراد شهادت ته اعتقاد دی تاسو عقیده لرئ ان مع الله چې یقینا د الله سره الہتن اخرى خدایان نور دي تاسو دا عقیده لرئ نو دوی او یا مو کولرو قل ورته ویلا اشهد ها یادا چې انکم لتشهدون آیا تاسو عقیده لرئ آیا تاسو چې عقیده لرئ ان مع الله چې الله سره الہتن کون کی دغه کارونه دي او خرا نور دا چې کم کارونه تیر شو د دې کون کې د الله سره نو شته دی د جواب دې سلام نو دی غلی چې غلی چې نو قل ورته وای لا اشهد ز خدا قیدن لرم قل ورته وای انما هو اله واحد یقینا هغه الله تعالی الهون هغه معبود دی هغه حاکم دی هغه مطاع دی هغه هغه خالق دی هغه رازق دی هغه متصرف دی واحد یکی یوازی و اننی بریء و یقینا ذبی ظالم مما داغه تشریکون چې تاسو شریک وای د الله سره لما خدای د دې کې دغه سره د نیمه دوی بیا وینا په مخلوق کې خو دې هیڅوک د سره گواه نشته دی وی مخلوق کې را سره شته دی الذين کسان اتیناهم الكتاب چې ورکړو موږ غوي ته کتاب مخکې نه تورات او انجیل يعرفونه فی جنی حقانیت د قرآن ها فی جنی حقانیت د مسلې چې نبی اسلام راوړی دا کما يعرفون ابناءهم لکه څنګه چې فی جنی ځامن خپل الذين خسروا انفسهم البته کم کسان چې تاوانی کړی دي ځان نه خپل فهم لا یؤمنون هغه ایمان نه راوړي هغه نه مني نو هغه نه مني نور چې کم کسان ته کتاب د تورات علما چې کم حق پرست علما دي اعطیناهم الكتاب دي ما تاسو ته ویلو چې اعطیناهم الكتاب په مقام د صفات کې راځي او اوت الكتاب په مقام د سن کې راځي نو اعطیناهم الكتاب هغه علما دي خم د دې مسلې گواہی کوي کنه ولې نه کوي ومن ازلم ممن افترا علی الله کذبا سلور دلایل وی د سلور دلایل نه پس اوس زجر ور کوي چې خا اوس سوک نه مني دا په الله دروغ تړي ومن ازلم سوک ته ډیر ظالم یعنی نشته لمن من دا غشانه افترا چې تړي علی الله په الله تعالی باندې کذبن دروغ او کذب بیااته یا دروغ جن کړي آیاتونه د الله تعالی انه لا یفلح الظالمون یقینا نه کامیابیږي ظالمان ها الله تعالی نه کامیابی او ظالمان چې کوم دی هغه کله په خپل مشن کې نه کامیابیږي و یوم نحشرهم جميعا په هغه ورځ باندې اوس تخویف ته ښا دا تخویف ته چې ګور دی تا و یوم نحشرهم په هغه ورځ باندې چې راځون کې مونږه جميعا ټول ثم نقول بیا مونږ وایو للذین کسان ته اشرکو چې شرک کړي دي اين شرکاءکم الذین کنتم تزعمون کم دی هغه شریکان تاسو الذین هغه شریکان کنتم چې وای تاسو تزعمون ګمان کوون کې په بار دا وای چې دا برخه والا دي ثم لم تکن فتنتهم نو بیا بنی جواب د دوی الا ان مگر دا جواب دی قالو چې دوی بوي والله قسم په الله ربنا چې رب زمونږ دی ما كنا مشرکین مونږ نو مشرکان مونږ سره شرک کړل نه دی الله تبارک قسم نه شروع کی وای مونږ کو شرک نه کړی ښا دا به صورت مؤمن کې مراشي ښا چې التبم دوی انکار کوي چورتر نمبر آیات سلور او آیات کې براشي سورته اعراف و دیرش کې بم راشي دغه رنگ په سورته اعراف و دیرش کې بم راشي دا د راضي ځای په ځای باندې اوس دلته سورته نساء کې دلته تیر شو ولا یکتمون الله حدیثا الله نه به خبره نه پټای او دلته وایي چې نه دا قسم به وکړو چې موږ شرک نه کړو نو جواب دا ابن عباس ته دا کوي چې مختلف حالات دي اول کې به دوی ځان پټ کی خو بیا ته پټه ولګي چې الله نه خو نه پټ نو بیا به راخاره دا یو معنی ده دیو معنی دا ده چې نه دوی خو به پټای خو پټولې به نشي پټیږي بنا نو ما كنا مشرکین انظر کیف کذبوا الله وی وګورا سرنګي دروغ جوړل علی انفسهم فزان مخبل باندې خپل ځان دروغ جوړل شرک کړه وای مان نه کړه وضل عنهم ما كانوا یفترون او رک شل دوی نه ما هغه قصې کانو چې دوی یفترون چې ځان نه به دروغ جوړول په بار د خپل معبودانو کې معبودانو بار کې به غټ غټ قصې جوړې کړې کنه دا چا کړه پلاني واکه غشه وښته او دغه پر او باس کوی پر او باس نو هغه څو هغه کیسې ټول درو هغه به تنور کی شي اوس هغه نه معلومیږي ورته او دا رنګ به صورت دغه کې براشي عراف کې براشي دی به وي ضلوا عنا من خو خدایان ورک شو پته نشته خا ومنهم بعض دوینا دویم زجر ده بل زجر ده زجر خو پیژنې کنه بعض دوینا من هغه دی یستمع الیک چې وقت کې دی تا چې قران ته وخت کیدی خو لیکن لا يفقهون لیکن دوی پویږي نه ولی وجعلنا على قلوبهم او ګرځول دي موږ په زړونو دي باندې اکنتن پر دي ان يفقهوه چې دوی پوی نه شي په دې قران باندې الله يفقهو وغدري معنی د بصریانو کوفیانو لاندې دي پکې وفي اذانهم وقرا او په وګونو دوی کې ثقل ده و ان يروا دوی عمومي عمومي کل آیت هر معجزه لا یؤمنو بها نو ایمان نه راوړي پاغه معجزه باندې حتا تر دې پوری اذا جاءو کچ کله تا تراشی یجادلونک نو جګړه کوي بغض کوي تا ترا یقول الذين كفروا نو وایا کسان چې کافران دي ان هاذا نه دا قران الا اساطیر الاولین مگر لیکل شوی قصې د فقوانو دي دا د فقوانو قصې دي فرسوده قوانین د مونږ تراوی دي نن سبا جدید قوانین چې کوم دغه چلیږي دی به دا خبره کوي الله وی وهم ينهون عنه وهم ينهون او دوی منکی خلق عنه دوی منکی خلق د دې قران نه وينعون او خپل ډډکیږي عنه د دې قران نه خپل ناوي او بل متن را پریږي سوره حامیم سے دکې وال تراشی ها التبرازی اونچا دا کې شپږشتم نمبر آیات کې یو دا معنا دا و ان یهلکونا او دین تباکی نو وجنی الا انفسهم مگر ځانون خپل پدی قران په انکار سره و ما یشعرون او دوی پویګنا دا خو ځان غر کوي چې قران ته وګ نګدي دا مطلب دا یو معنا دا دا دوی یو معنا دلته کې بل مفسرین کړي دا یو وګ ته کېږي و هم ینهونا او دوی منع کوي خلق د تکلیف عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د رسول الله تکلیف نه خلق منع کوي خوین او نه عنه پخپل ته نه پډډ کیږي پخپل ته ایمان نه راوړي وای دا آیات نازل په بار د ابو طالب کې ابو طالب پخپل ایمان نه راوړو او خلک ورته نه راپرې خو دل ورخه پوښي نبی صلی الله علیه وسلم ته وی والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتا اوستد فی التراب دفینا قسم په الله دا کافر بتا لګوتم در نوړي تر څو پورې چې خاور ته نیم سپارل شوی دې بتا کرانی دین شي او ورته وی وی چې ودعوتنی وزعمت انک ناصح تا ما ته دعوت راکو ته دا ګمان کې چې ته خیر خوای پوه شوی وی ولقد صدقت وا وکنت امینا او ته بالکل رښتونه او تا رښت مخکنه امانتدارای پوه شوی بیا په کې غيو ځای کې وای کنه چې وان دینک من خیر ادیان البریه دینا او استاد دین چه دی په ټولو دینونو کې بهتره دین د اختا دین دی ورته ویلې باقاعده خو سی ورته وی اخیره کې وی لولا الملامه او حذار مسبت لوجدتنی سمحا بذاک مبینا کچرته ملامتیا نه وي او یره د بد ورځو کندلو نه وي د زیاړو نه وي نو ما بغرا دین قبول کړو خو بیا به سبا خلک وجه د ور نه وډار سره پلان نکلارې پرې هوي ولا نكذب بآيات ربنا او موږ به دروغجن نه ګڼل آیاتونه در رب زمونږه ونكون من المؤمنين او موږ نه منون کړ دي آیاتونه بل بدالهم الله وی بلکې کار شو دوی ته ما هغه عذاب كانوا يخفون یا ما هغه خبره كانوا يخفون من قبل چې دوی پټوله مخکې مخکې دوی پټوله وی ما كنا مشرکین اوس ورته هغه کار شو چې نه شرک دې کړو یو دا معنا ده یا دا معنا ده بل بدالهم بلکې ښکارا شو دیتا ما هغه عذاب هغه حقانیت د قران واخلي هغه حقانیت د قران کانو چې وو مشران د دوی یخفونا ته پټول من قبل مخکې د دین د دوی نه اے د کشرانو ته پته ولګي چې ولکه دی خلق هم ته وی چې قران طریق دی راشي د لاس نکاله په قانون په صدا ډیر خده اوس دوی خو د زړه کې د قران حقانیت پټ کړو هغه مونږ ته اوس راخ کارا شو الله وی واپس نه را لېګم وای الله تی واپس راولې کې نو خبش مسلمانان بشي الله وای نه دا دې داسې رزلان ولو ردوا لعادو کچرت دوی واپس لې شنو خامخ کچرت دوی دنیا ته راولې غلې شو لعادو دوی به واپس شي لما اغه شرک تنهو عنه او اغه انکار د قران ته دوی ته منع کړی شوی دي وانهم لکاذبون او دوی دروغ جن دي په دې خبره کې چې مونږ بیا مؤمنان یو وقالو وای دوی ان هي الا سلورم زجرخه سلورم زجر استاد دوی څه کوي دوی انکار کوي وای نه مړه قیامت قیامت چرته دی قیامت چرته دی دلته کې دا زمونږ هم بازي بازي دا کمونه غوندي سي دا پکې وای کنه ویل تر څو کړه دی په ناټي راغلي دي وقالو وای دوی ان هي نه دا ژوند الا حیاتنا الدنیا مگر زمونږ دغه ژوند نږدې د دنیا دی و ما نحنو بمبعوثین او نه یو موږ را پاسو دي شي پس د مرګ نه د مرګ نه پس موږ نشو را پاسو ولو ترى الله ویتانه دې دلنو ولو ترى او کچرته تو ویني اذ وقفو چې دغه مجرمان کله ادرول شي علی ربهم درب خواږي درب په دربار کې بل خلک ادرول شي نو سبا ویلی لرایت امرا عجیبا ناشنا حالت بی لرایت امرا عظیما دا بو سر راو باسی لو دلو جدا دا خامخاطب عمومی امرا عظیما یو لوی کار یو خطرناک حالت قال الله ورته وی الیس هذا بالحق او دا قیامت حق نه دی دا اوس رښتیا نه دی چې کله راغی دې تراشي دې قیامت بغتتن ناصافا ناصافا مطلب دا دی بغتتن اچانک بلا تاریخ په دل ترازی دا نه چې تا ته مخه تاریخ درکې چې پلان تاریخ باندې قیامت ځان تیار کړه نشته دی قالو مدی بو یا حسرتنا ها یفسوس ته مونږ لره علامه فاغت باندې فرتنا فیها چې مونږ نقصان کړو کمی مو کړو په شان د قیامت کې وهم يحملون اوزارهم الله وی دی بپور تکړی هغه بوجونه د ګناونو خپلو علا ظهورهم په شاګان خپل باندې علا خبر چي سا اما يذرون بد هغه چې دوی کم بوج پور تکړي ومل حیات الدنیا اوس تزهید فی الدنیا ورکی چې او ته دنیا کې غر کې بس واش ان هی الا حیاتنا الدنیا بس دغه دنیا ژوند دې مزیدی چرچی دی کاو پیور مزه وړاو پریک دراته تل تو ګورا ومل حیات الدنیا نه د ژوند دنیا نه د ژوند دنیوي الا لعب مگر دا خو لوبي دي ولهو او مشغله دا لعب دی او لهو دا لبدا او مشغله دا څه مطلب دی لکه مطلب دا دی یو معنی دا ده چې دا دومره کم وخت دی لکه ماشومان لوبي کوي کوټي موټي جوړي کی چروا چې 15 منټه 10 منټه پس لوبي بس کوي بس ورانی پوه شو دا دومره وخت دی نو پوه شو یو معنی دا ده دیو معنی دا ده چې نه دی هغه متاع الحیات الدنیا سامان د ژوند د دنیا الا لعب و لهو مگر لوبی دی او مشغله ده مطلب دا چې د دنیا را سامان چې تا په آخرت باره کې صرف نکړو خو اسی بے فائدې شون بے فائدې دی مطلب بیا دا دی څه مطلب دی بے فائدې لعب هغه ته وایي چې دا هغه څه فائدہ نه او سړی په صرف خوشحالي دي او له هغه ته وایي چې راځم ځان بلک مشغوله کړي چې هغه بس خو پوجي ولد دار الاخرت او خامخا کور رستنه چې خیر هغه بهتره دی کور رستنه جنت ته هغه بهتره دی لدن له پاره دا کسانو یتقون چې غیزان بچ کی د کفر او شرک نه افلا تعقلون آیا تاسو نصیحت نه اخلي تر دې پوری وت سلور دلائل بیا ورپسې چې کوم دنو سلور زواجر دا زواجر ورپسې څه ذکر کړ کنا او بیا اوس چې کوم دنو تسلی ذکر کوي پیغمبر علی السلام ته مخه پکېږي دای بستانه انکار کوي غم جن کوي تا هغه خبره یقولون چې دوی کوي دوی چې ستا بارا کې تا ته وایي ته دروغ وایي ته خپه شې په دې باندې مونږ ته پته لګي ته غم جن کېږي خو ته خپه کېږه ما مخه پکېږه ولې فانهم لا یکذبونک یقینا دوی تا دروغ جن نه غني ولکن الظالمین لیکن دا ظالمان چې دي بیاات الله یجحدون دوی په حقیقت کې د الله د آیاتونو نه انکار کوي مخکې په تمانه نه کې تا د الله آیاتونو نه بیانول تا ته نو وی جربنا کا صادقا و امینا مونږ په تابانه د صادق او د امین تجربه کړې تر رښتونه او امانتدار سره خو چې کله دا آیاتونه شروع کړې دي نو د دینه پس انکار کوي نو د دوی اصل دشمنی د الله آیاتونو سره ده الله وی دشمنی ما سره ده دوی د محمد ابن عبد الله نه انکار نه کوي خو د محمد رسول الله نه انکار کوي صفات د رسالت ته بد لګي خجی ولقد كذبت رسل من قبلك او یقینا دروغجن ګڼل شو رسولان اوس ته تسلی ورکړي چې خپکیګه ما داسې مخکینو سره داسې کړو اول کې ته تسلی ورکړه ویلا دشمنی ما سره ده تم خفه کیږي الله ورته وی زه زما دشمنان دي بس څه خفه کیږي اوس په دویم کې ورته وی ستانه مکه رسولانو سره داس شو ولا قد کذبت او یقینا دروغ جن ګڼل شو رسول رسولان من قبل ک مکستانه فصبروا علی ما کذبوا نو غي صبر کو علی فصبروا غي کلک شو علامه پاغه خبره باندې کوز دی وو چې پاغه کې هغه دروغ جن ګڼل شي پاغه خبره هغه کلک ولاړو و اوذو او هغه ته تکلیف ور کړ شوی حتا تر دې پورې اتاهم نصرنا چراغ هغه ته مدد زمونږه ولا مبدل لکلمات الله او نشته دې بدلونکې کلمو د الله د کلمې سوره معنی مې تکړه وي تاسو نو سیری دي دلته کې معنی څه دي ولا مبدل لکلمات الله او نشته دې بدلونکې وعدو د مدد د الله تعالی لرا الله د وعده مدد کوي او راضي با ولقد جاءك من نبأ المرسلين او یقینا راغله تا ته خبر د رسولانو خبر د رسولانو تا ته راغله تا ته پتشتا چې فلانه نبی ما بچ کړو او قوم مولا تبا کړو فلانه نبی ما بچ کړو فلانه قوم مولا تبا کړو هغه خبرونه هم تا ته معلوم دي و ان کان کبر عليك اعراضهم دریم تسلی ورکی ښا خاصه بیا په دې خامخا خفکیږي چې دوی ولی اسلام نه راوړي ولی کفر کوي و ان کان کبر نو کچرته وی ګران عليك پتا باندې او سلمن یا اندر پایا کی سمای په طرف د اسمان کی فتاتیهم نراوړي ته دوی ته بی آیت معجزه اے کته پزمکه کی سوره او کې دوی ته معجزه راو باسي او که اسمان ته سیړی ولګي او دوی ته دراکو لکی دغه علامو تراکو لکی دوی بیا هم نه مني بیا هم نه مني ها ولی الله وی ولو شاء الله ذکر زما اراده ورته نه شوی دی بدبخت تا که چرته اراده شوی دا الله تعالی لجمعهم نو خامخارا جمع کړی بیو دا ټول علی الهدى په هدایت باندې فالله وی نی را جمع کوم ولی نه را جمع کوي الله ټول دا احسان نه کوي ما تاسو ته مخ کې ویلو ذکر چې الله وی دی په اول ځل انکار کړی ونقلب افئدتهم وابصارهم زیدا غلم اړم د حق نه او سترګم اړم ولی کما لم یؤمنو به اول مره زکه چې دوی اول ځل نو منلې چې اول ځل انکار کو څه تن نصیب کوم بس دی وتن راولم خجی لجمعهم الهدى فلا تکونن نتمکیګه من الجاهلین د ناپوهانو نه ناپوهان سوق دي ناپوهان په دې لای کوي هغه سوق دي چې د طاقت نه بره کار طلب کوي نو بس دا ستاره وسه بره ده پرېګه د دوی اصل معجزې غواړي دوی ته ډېرې معجزې را لې خو نه مني انما یستجیب الذین یسمعون سلورم تسلی ورته ورکی وای مخه پکېږي او دوی به نه مني خو دوی چې نه مني دا داسري دا سره د سړي ځامن نه دي دا د سره ژوند دي نه دي دا مړ دي مړ خو شي انما یستجیب الذین یقینا جواب ورکی قبلی ها خبر الذین اغکسان یسمعون چې خو اوري والموت او مړي چې دي يبعثهم الله الله به را ژوند کوي ثم اليه يرجعون بیا به الله تعالی طرف ته دوی واپس کول شي وقالوا لولا نزل عليه ايه من ربه اوس د دې غنه دا دریم باب دویم باب ختم تر دې پورې په دویم باب کې سو سلور دلائل عقليه صحیح شو دا په پیش کل په داور توحید باندې سلور زجرونه صحیح شو دای پیش کړ سلور طریقې د تعلیم هغه ورته پیش کړي سلور تسلی ورکړي نبی صلی الله علیه وسلم ته صحیح شو اصلت الانعام عجیب انداز کې رواني په مشرکانو ناشنا انداز کې راکړي وقالو لولا نزل علیه آیه من ربه